بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی لا اقسم بهذا البلد نه زه قسم خورم په دې ښار وأنت حل بهذا البلد په داسې حال کې چې ای پیغمبره په دې ښار کې ته حلال ګرځول شوی ووالد وما ولد او قسم خورم پر پلار او دغه پر اولاد چې دغه نه پیدا شوی دی آیا موږ هغه ته دوه سترګې ولسانا وشفتين یوه ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي وهديناه النجدين او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې فلقتحم العقبه